دا د جهاد او شرعیت د غولونکي شعار لاندې د آی اس آی د طرحو او شومو موخو لپاره کار نه کوي دا د سي آی اې تالي څټي تنخوا خواره مزدوران نه دي بلکې په خپلو پښو ولاړ د شرق او غرب له جالونو او توطیو ازاد او د نبوي منهج په تګلاره روان خلافت دی دا هغه خلافت دی چې الله رب العالمین یې په قرآنکریم کې د راتلو وعده کړې ده دا هغه خلافت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په صحیح احادیثو کې مذاکره کړې ده دا هغه خلافت دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د خلافت پیروي کوي دا هغه خلافت دی چې د عمر فاروق رضی الله تعالی د خلافت په شان د هر مسلمان د حق څخه دفاع کوي او هر چا ته خپل حق ورکوي دا هغه خلافت دی چې ابراهیم علیه السلام په کې د خپل قوم څخه برأت او بېزاري اعلان کړه او په هر طاغوت یې د کفر کولو اظهار وکړ او ټول ملت ابراهیمي ته یې دا دلیل په لاس ورکړ چې د هر طاغوت بندګي نه بلکې د یو الله رب العالمین بندګي قانون او نظام په دنیا کې منلو ته خلافت وایي دا هغه خلافت مسلمان ملت د سرټیټۍ او غلامۍ څخه بچ کړی د پچیر په سیمه یې بریدونه پیل کړي دي، پراخې سیمې یې په نتیجه کې لاس ته راغلي دي، تر خپل کنټرول لاندې یې راوستي دي، دا شان ګڼ تعداد کې غنایم یې هم تر لاسه کړي دي. د حکومت غولېدلي ولس او د امارت ګډه قوه چې د خلافت اسلامي مخ ته تمبه وه، د الله په عظیم فضل باندې هغوی هم پر شا تمبېدلي دي. وخت په وخت مو تاسو سره تازه جزیات شریک کړي دي، د پرون او نن ورځې د جزیاتو په هکله ښاغلی شرافت شفق صاحب راسره په سټوډیو کې دی، له شفق صاحب به واورو چې پرون د پچیر په سیمه کې ده څه تېر شوي وو او د نن ورځې تازه جزیات به راسره شریک کړې. شفق صاحب لومړی خو درته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته حسن صاحب ډېره زیاته مننه. شفق صاحب لکه یادونه مو چې وکړله د پرون او نن ورځې تازه معلومات څه دي د پچیر د سیمې؟ مننه حسن صاحب زه په لومړي قدم کې د خلافت غږ راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته ټولو مؤمنو ولسونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم په دې هیله چې ټول ولسونه به خوشحاله او سوکاله اوسي نو حسن صاحب تاسو ته معلومه ده ټولو اورېدونکو ته معلومه ده چې څو ورځې وړاندې د اسلامي خلافت اتلو او زړورو مجاهدینو د پاس پچیر په سیمه عملیات پیل کړل چې هلته په سیمه کې د امارت په نوم چې کوم جنګیالي دي چې د پاکستان د ایس آی کومه ډله ده هغوی باندې عملیات پیل کړل، په سیمه کې جنګ پیل شو چې د امارت د جنګیالیو سره اوږه په اوږه همدغه قومي کوم پاڅون کوونکي چې وو دوی هم د امارت سره په یو صف کې ودرېدل او د اسلامي خلافت په خلاف باندې جګړه پیل کړله نو د الحمدلله د اسلامي خلافت اتلو او زړورو مجاهدینو هم په ډېر شدت سره جګړه پیل کړله چې په لنډ وخت کې د امارت په نوم جنګیالي او قومي کوم پاڅون کوونکي چې وو له سیمې څخه یې په شا کړل او پاس پچیر سیمه په بشپړ ډول د اسلامي خلافت تر تسلط لاندې راغلې وه په لومړیو وختونو کې، نو حسان صاحب د پرون او نن ورځ چې کوم معلومات ما لاسته راوړي دي له سیمې څخه مو د مجاهدینو څخه د مخابرې په وسیله باندې معلومات لاسته راوړل پرون ورځ افغان ګډو ځواکونو د قومي پاڅون کوونکو پر مټ د اسلامي خلافت په مجاهدینو تعرض وکړ چې تعرض یې د سخت مقاومت سره د اسلامي خلافت د مجاهدینو د سخت مقاومت سره مخ شو الحمدالله چې تعرض یې په شا وتمبول شو او چې په نتیجه کې اووه تنه ګډ ځواکونه چې په هغې کې درې تنه قومي پاڅون کوونکي مردار وو او څلور تنه ملي پولیس او ملي اردو وو چې هغوی مرداران وو په سیمه کې هملته د جنګ په میدان کې جسدونه پاتې وو چې لله الحمد د اسلامي خلافت د اتلو مجاهدینو د هغوی څخه درې میله کلاشینکوفونه هم تر لاسه کړل، د درې تنو نه یې کلاشینکوفونه تر لاسه کړل چې تر ډېره وخته پورې مړي پر میدان پاتې وو چې د جنګ په مابین کې وو نو د شپې د شپې مرتدینو خپل مرداران له سیمې ویستلي وو. مننه شفق صاحب، په سیمه کې تصفیوي عملیات جریان لري او که نه؟ الحمدالله حسن صیب د لومړۍ ورځې را په دېخوا کومې سیمې چې فتحه کېږي هملته تصفیوي عملیات چې دا هم د یوه برخه ده د عملیاتو هغوی خپل تصفیوي عملیات لړۍ جاري ساتلې ده چې الحمدالله ګڼ شمېر غنیمتونه یې لاسته را وړي دي چې هغوی په خپلو تصفیوي عملیاتو کې ګڼ شمېر اسلحې او همداراز کوم مخدره مواد چې وو په هغې کې چرس، بنګ، اپین همداراز پوډر دا موجود وو چې له دې څخه ویډیوګانې شوي دي، سوځېدلي دي، اورېدونکو ته به یې بیا د ویډیوګانو له طریقه هم وښایو. الحمدالله په دې کې پرون ورځ چې کوم تصفیوي عملیات شوي وو او نن ورځ نن ورځ مجاهدینو ته په تصفیوي عملیاتو کې چې تر غرمې پورې کوم عملیات کړي وو تصفیوي چې په هغې کې یو راکټ سره د څلورو مرمیو او همداراز د میله کوم چې رئیس چې و هغه د مجاهدینو لاس ته ورغلی و همداراز ځینې نور وسایط چې مجاهدینو ته په لاس کښې ورغلي دي هغه د نن ورځې د تصفیوي عملیاتو لاسته راوړنه وو شفق صاحب له تاسو مننه چې معلومات مو له اورېدونکو سره شریک کړل د پچیر ولسونه تاسو ته بهتره معلومه ده چې اورېدونکو ته هم معلومه ده ولسونو ته هم معلومه ده او ټول مسلمانانو ته معلومه ده چې هغوی وغلېدل، د خلافت اسلامي مخې ته راغلل، له سختې ماتې سره مخامخ شول، کورونه یې له لاسه ورکړل، نورو سیمو ته وتښتېدل او له بد ناورین سره مخامخ شول. څه کول په کار دي؟ شفق صاحب نورو ولسونو ته څه ویل غواړی؟ ورته نورو ولسونو ته چې هغوی له دغه بد ناورین څخه په امن کې شي، لکه څنګه چې د پچیر ولسونه ورسره مخامخ دي. مننه، ګوره حسن صاحب په لومړیو وختونو کې په مامند سیمه کې هم همداسې خلکو قومي پاڅون کړی و چې د هغو یې پایله ولسونو ولیدله چې د اسلامي خلافت په خلاف باندې یې پاڅون وکړ، د الله د دین په خلاف، د شریعت په خلاف باندې راپاڅېدل، څو ځله یې پاڅون وکړ، له هغوی معاف شول، بیا یې پاڅون وکړ، نو پایله یې دا شوه چې کورونه یې ورته وسوځول شو، هملته په سیمه کې چې کوم ملکان د دوی وو، پاڅون ته به یې خلک هڅول، هغوی ووژل شول، په بمونو کېنول شول، هغوی هغه څوک وو چې د اسلام مقابله یې کړې وه، د الله د دین مقابله یې کړې وه. څوک هم چې د الله د دین مقابله کوي نو هغه زموږ سرسخته دښمنان دي په هغوی باندې موږ هېڅ قسمه رحم نه کوو نو حسن صاحب ګوره په کوټ کې هم ځینو خلکو قومي پاڅون وکړ زه خو یې علت دا ګڼم چې دا خلک د خلکو په تبلیغاتو باندې غولېږي او دغه د پاس پچیر چې کوم خلک وو دوی نو څو ځله د اسلامي خلافت په خلاف باندې پاڅونونه وکړل مخکې هم یو ځل پاڅون کړی و دا دی بیا یې هم پاڅون وکړ هماغه منحوسه کړنه یې بیا جاري وساتله نو پایله یې دا شوه چې ګڼ شمېر مرداران ترېنه وشو، همداراز تر پېنځه څلوېښتو پورې قومي کوم پاڅون کوونکي چې دي هغه ونیول شو، د مجاهدینو په لاس کې دي، اوس هم په جېلونو کې بندیان دي، دلته زموږ سره د هغوی نه به تحقیقات کېږي. نو هڅاند صاحب اوس ولسونو ته دا کول په کار دي چې ګوره تاسې د پچیر د خلکو همداراز د ماموند د خلکو حال ولید، د دوی څخه عبرت واخلئ، ګوره دوی هغه څوک دي چې د الله د دین دښمنۍ ته را ولاړېږي. موږ تاسې وګورئ قدرمنو ولسونو مومینو ولسونو تاسې وګورئ په هسکه مېنه ولسوالۍ کښې وګورئ چې دلته په زرګونو ولسونه اوسېږي په پېښې سیمه کښې وګورئ اچین ولسوالۍ کښې وګورئ چې هلته په زرګونو خلک اوسېږي په نازیانو کښې وګورئ په زرګونو خلک دلته موږ سره اوسېږي ولې موږ دوی نه وژنو ولې د دوی کورونه نه سېزو ولې دوی موږ د کورونو څخه وباسو نو ولې د دوی په خلاف باندې موږ جګړه نه کوو نو دا هغه څوک دی چې موږ ته یې دلته شریعت ته غاړه ایښې ده، د اسلامي خلافت په خلاف باندې پاڅون نه کوې، دلته د الله د دین ټولو اوامرو ته غاړه ږدي او دلته موږ سره اوسېږي، الحمدالله موږ ورته ډېر زیات خوشحال یو، موږ د همدې ولسونو د سوکالۍ، د دې ولسونو د د ارامۍ او د بقا په خاطر باندې را ولاړ شوي یو چې دوی ته د الله دین په بشپړ ډول باندې ورسوو. نو دا مجاهدین چې دا قرباني ورکوې دا شهیدان کېږي دا نو د الله شریعت غواړي چې په ټوله نړۍ باندې قایم شي ټولو مسلمانانو ته د الله پوره دین ورسېږي څوک هم چې د الله د دین مخالفت کوي او را ولاړېږي پاڅونونه کوي نو پایله به یې دا لکه څنګه چې د پچیر د خلکو پایله وه نو په خلاصو غوږونو واورئ هغه څوک چې د الله د دین دښمني کوي د اسلامي خلافت په خلاف باندې را ولاړېږي او پاڅونونه کوي هغوی ته زموږ دا وینا ده چې ګوره مه غولېږئ د رسنیو همداراز د مطبوعاتو په د اسلامي خلافت په خلاف چې کومې پروپاګنډې کوي په دې باندې مه غولېږئ موږ هغه یو چې د الله دین په ټوله نړۍ باندې قایمول غواړو نو قدرمنو ولسونو ګوره پام کوئ چې تاسې دوکه نه شئ د دغه قومي پاڅون کوونکي چې کوم وو د پچیر او همداراز د مامند د دوی حال تاسې ولیدو ګوره چې الله ډېر ذلیله کړل ګوره څوک هم چې د الله د دین دښمني کوي هغه الله په خپله ذلیله الله ورته لږ وخت ورکوي خو د وخت په تېرېدو بیا الله دا داسې ذلیله کوي چې بېخي د ذلت سره یې مخ کړئ، لکه څنګه چې موږ شو. نو له تاسو مو همدا هیله ده، قدرمنو مؤمنو ولسونو! کله هم چې اسلامي خلافت ستاسې سیمې ته درشي، نو تاسې پر وړاندې د پاڅون څخه ډډه وکړئ. ګوره! په تبلیغاتو باندې مه غولېږئ. اسلامي خلافت سره الحمدالله په زرګونو ولسونه اوسېږي. دا هسې دروغ دي چې کله اوازې رسنۍ خپروي چې دوی وايي چې اسلامي خلافت چې کومې سیمې ته لاړ شي، هلته د خلکو کورونه ورانوي، د خلکو کورونه سوځوي، ماشومان یې وژني، زنانه یې وژني او همداراز ځوانان یې وژني. موږ هغه څوک وژنو چې زموږ په مقابل کې د الله د دین په مقابل کې راولاړېږي، د هغوی ځوانان موږ وژنو، هغوی موږ پسې ټوپک رااخستی، موږ پسې اسلحه رااخستې وه، تاسې دغه پچیر خلک وګورئ که نه دوی له هر یو کور څخه ډزې کېدې په مجاهدینو، زموږ مجاهدین وروڼه یې شهیدان کړل، هر یو کور د دوی مورچه وه، خو الحمدلله دا ځل د اسلامي خلافت مجاهدینو په داسې حال کې په دوی برید وکړ چې په ډېر شدت سره مخ پر وړاندې لاړل، د امارت کوم جنګیالي چې وو او دغه قومي کوم پاڅون خېل چې وو دا یې له سیمې څخه په ډېر شدت سره له سیمې وویستل الحمدالله اوس پچیر پاس سیمه په مکمل ډول د اسلامي خلافت د مجاهدینو په تسلط کښې ده ډېره مننه شفق صاحب شفق صاحب رسنۍ ډېرې ګرمې دي د ولسونو د مسلمانو بچو ذهنونه یې خراب کړي دي دروغجنې رسنۍ او میډیاوې د خلافت اسلامي مجاهدین په نورو شبکو پورې تړي کوم اسناد او شواهد هم په لاس کې نه لري. په اخره کې شفق صاحب د ولس د لا پوهاوي لپاره تاسو څه ویل غواړئ ولسونو ته؟ ګوره حسان صاحب دلته چې کوم ولسونه اوسېږي د اسلامي خلافت د تمکین په شاوخوا کې کومې ساحې چې دي مطلب د پچیر کومه ساحه چې شوه یا نورې کومې سیمې چې دي هلته اسلامي خلافت نه شته هلته اکثره هغه ځوانان دي چې د تعلیم کچه د دوی ډېره ټیټه ده نو دوی غولېږي اکثره پر رسنیو کې د اسلامي خلافت په خلاف چې کومې ډنډورې دي، د دوی هغه کوم چارپایان چارواکي چې دي اسلامي خلافت په قسم قسم نومونو باندې بدناموي، کله یې د نورو کړیو پورې تړي، استخباراتي کړیو پورې، کله وایي چې دوی د پاکستان خلک دي، کله یې د امریکا خلک کوي، کله یې د نورو استخباراتي کړیو پورې تړي، خو کوم شواهد په لاس کې نه لري. ګوره حسن صاحب! په تېرو وختونو کښې دې رسنیو هم داسې اوازې خپرې کړې وې، داسې دروغ یې خپاره کړي وو چې دوی ماشومان شکوي، زنانه له کورونو وباسي، ځانونو ته یې نکاح کوي. دا په بشپړ ډول باندې دروغ دي. الحمدالله په زرګونو خلک اوسېږي د اسلامي خلافت د تمکین په ساحه کښې. تاسې د دوی نه حقایق درک کړئ، کنه حقیقت دې معلوم کړي چې ایا په رښتیا هم د اسلامي خلافت مجاهدین داسې کړنې ترسره کوي او که دا دروغ دي. ګوره حسن صاحب الحمدالله دلته چې زموږ کومې مؤمنې خویندې اوسېږي تر اوسه یې الحمدالله الحمدالله چا پلو نه دی لېدلی دلته پوره شریعت دی دلته د پردې دلته د پردې اهتمام دی الحمدالله دلته د منکراتو مخه نیول کېږي کومې رسنۍ چې دغه اوازې خپروي مؤمنو ولسونو دا په بشپړ ډول باندې دروغ دي زموږ ستاسې نه صرف او صرف دا غوښتنې دي کله چې اسلامي خلافت مجاهدین ستاسو سیمو ته درځي نو تاسې د الله دین ته غاړه کېږدئ د الله د دین او د الله شریعت ته غاړه کېږدئ، تاسې زموږ وروڼه استئ، موږ به ستاسې د مال، ستاسې د حال، ستاسې د ناموس، ستاسې د حیا، عزت، ساتنه کوو، که هغه زموږ د سر په بدل وي، نو موږ خو چې دا قرباني ورکوو، دغه شهیدان ورکوو، دا د ولسونو د بقا لپاره، ولسونو ته د د پاک دین د رسولو لپاره موږ دا قرباني ورکوو، که نه؟ موږ خو د ولسونو د د حفاظت لپاره دغه شانتې قرباني ورکوو او د مسلمانانو د تېر برم د راژوندي کولو لپاره داسې قرباني ورکوو او بله خبره دا چې حسن صاحب تاسې تېره ورځ واورېدل لکه اکثره دغه چارواکي چې دي دا چارپایان چې موږ د پاکستان ګڼي کله وایي چې دا د پاکستان خلک دي تېره شپه هڅاند صاحب تاسې واورېدل چې د اسلامي خلافت د اتلو استشهادیانو د پېښور په کوټه کې پولیسو په ټریننګ سنټر باندې استشهادي عملیات وکړل چې تقریبا لس بجې عملیات پیل و تر دوو بجو پورې دوام وکړ چې جګړه یې ورسره کوله بیا یې بارودي کمربندې خلاصې کړې چې تقریبا تر یو سل او اویا پورې پاکستاني مرتد له تاسو مو همدا هیله ده ګوره چې د رسنیو په دغه دروغجنو تبلیغاتو باندې ونه غولېږئ. نو قدرمنو اورېدونکو الحمدالله موږ صرف او صرف د الله او د الله د رسول پورې تړلي یو. الحمدالله موږ خپل اسلامي دولت لرو، په عراق او شام کې زموږ مرکز دی، هملته امیرالمؤمنین دی، موږ مستقیماً د همغوی پورې تړلي یو، د همغوی د خوا رهبري کېږو، زموږ ورځینی راپور هملته ځي، موږ مشورې له هماغه ځایه اخلو الحمدالله د ټولو مسلمانانو مشترک دولت دی دا په دې کښې د هر مسلمان حق دی رادې شي ټول مسلمانان دې د اسلامي خلافت څخه خپل حقوق وغواړي کړي دې دولت سره دې یو ځای شي دا نو کوم تنظیم نه دی دا یو دولت دی دا یو اسلامي دولت دی انشاءالله دا به په ټوله نړۍ قایمېږي لکه دلته چې په خراسان کښې څنګه خپل ولایت اعلان کړی دی همداسې په نورو ځایونو کښې ولایتونه اعلان شوي دي الحمدلله وخت په وخت مؤمنان ورځي او اسلامي خلافت سره یو ځای کېږي او د امیرالمؤمنین څخه ملاتړ اعلانوي او بیعت کوي ډېره مننه ښاغلی شرافت شفق صاحب و چې د پچیر د سیمې په هکله باندې معلومات هم را کړل او درنو اورېدونکو د کفري میډیاو د هغوی د تبلیغاتو په اړه یې ستاسو غوږونه هم در خلاص کړل له شفق صاحب نه ډېره مننه چې سټوډیو ته راغی او تاسو ته یې تازه جزیات هم در کړل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هغه څه چې زه یې در په ګوته کوم، نو آیا دا درواغ او تهمت دی او که نه؟ ټول ولس او نړۍ ته څرګند حقیقت او واقعیت. ای ګیرخرېلی پنډبریتیه د ناپاک فوځ او افغان اردو بې باکه جنراله! چنډې به وي تورې خوارې په هر لورې بس راځي دي نورې ته د اسلامي خلافت د ازادو، پاکو، مخلصو، مبارکو مشرانو د الهي نظام د پاسبانانو سره کله د سیالۍ جوګه یې؟ دا خو د امریکایي شرابو په څښلو ججوري وپړسېدې او سترغلي دې تورې حلقې شول. ستا خو د چرسو په لوګو پلنې شونډې تکې تورې شوې. ستا خو په حرامو امریکایي خوراکونو او د خنځیر د غوښې په خوراک خېټه دومره وپړسېده چې ترې تللی نه شې او د پښو په سر د ناستې له توانه ووتې. رښتیا ووایه! ته په هوټلونو کي په خپلو او پردو ودونو کي د ښځو سره ګډې نڅاوې نه کوې؟ رښتیا ووایه! ته د زنا، عیاشۍ او خرمستیو لپاره بهرنیو هېوادونو ته چکرې نه وهې؟ ستا په دې پلن څټ کي دا د نیکټايي په نامه غړوندی د امریکايي غلامۍ مهار نه دی؟ راځه له دې خبرو به تېر شو، دا راته ووایه چې کله دې په دې سوچ کړی چې ولې ستا د ناپاک پوځ او اردو له لیکو د ورځې په لسګونو ځوانان راتښتي او ډېری یې د اسلامي خلافت لیکو سره یو ځای کېږي؟ تاسو خو ورته په زرګونو معاشونه ورکوئ، د ژمي ګرم کوټونه او د اوړي یخ دفترونه ورکوئ، سهار او ماښام د دوی په خوښه فرمایشي خوراکونه ورکوئ، ښې اسلحې، ټانکونه، جازونه او موټرې ورکوئ، په مجهزو روغتونونو کې درملنه کوئ نو څه علت دی چې ډېری ځوانان یا ستاسو له لیکو را تښتي او یا هم تاسو ته د درتللو په ځای په دې بندو سختو ګړنګینو اغزنو لارو دې هیبتي غرونو ته رادرومي چې خوراک یې کله نهره او کله وچه ډوډۍ وي چې د الهي رضا پرته بل څه امتیاز نه لري چې ساعتونه ساعتونه ډک ټوپک په اوږه او درنه چانټه په غاړه پلی ګرځي چې څلرویشت ساعته د شهادت په انتظار شېبې شمېري ځکه دوی اوس حق او باطل پېژندلی، دوی ته اوس ستاسو غولوونکې څېره، شومې موخې، امریکایې طرحې او نورې منحوسې کړنې معلومې شوې دي، ښه به دا وي چې په سړه سینه سوچ وکړئ او حق ته غاړه کېږدئ. دی د ملي اردو او ناپاک پوځ په لیکو کې د سیکولریزم، جمهوریت، وطنیت او ډیموکراسۍ په خدمت او د اسلامي شریعت سره په دښمنۍ اخته ځوانان منم چې پلورل شویو مشرانو دې په ډول ډول تمو، امکاناتو او تبلیغاتو غولولی، د وطن ساتنې په نوم دې د اسلام د مبین دین د حاکمیت په مخنیوي کې استعمالوي. رښتیا ووایه، کله دې دا فکر کړی چې د اسلامي خلافت مجاهدین څوک دي؟ دا خو نو تا ته جوته شو چې دا د امارت په نامه د آی ایس آی مزدوران هم نه دي، ځکه چې تاسو په مستقیم شکل د امریکا بچي یاستئ او د وطن پالنې سندرې زمزمه کوئ او هغوی بیا د امریکا د بچي بچي دي چې د شریعت د درواغجن شعار تر غږ لاندې د آی ایس آی طرحې پالي او مشران یې د کشرانو په ویرو ځان تر واکه رسوي او دا هم درته د لمر په څېر روښانه شو چې د اسلامي خلافت اتلان د هېڅ کفر او تاغوت سره په هېڅ ډول اړیکې نه لري او هدف یې په نړۍ کې د محکومو مسلمانانو ازادي او د الهي نظام تطبیق دی ځکه یې نو په لاس کې ستاسو څخه غنیمت شوې وسله ده او زخمیان یې ستاسو په څېر د آی سای او سي آی ای په روغتونونو کې نه تداوي کېږي دا چې تا ته ستا مشران او د امریکا ګډوني وایي چې دوی عوام وژني او وطن نیسي نو واوره دا وطنونه زموږ د رب العالمین خاوره ده او موږ پرې د همغه الهي ذات د حاکمیت لپاره په خپل سر لوبې کوو نو د دغه شرعي نظام پر وړاندې چې هر څوک راپاڅېږي نو شرعا یې مرګ روا دا چې ته اسلامي زده کړې نه لري او په دې احکامو نه پوهېږي هیله ده د یو حق پرست او بېلوري عالم څخه وپوښتې نه له درباري ملا څخه، نو ای اجیره زلمیه! رښتیا دا راته ووایه، تا ته دا په زرګونو کلدارې او افغانۍ معاشونه څوک در کوي؟ تا ته دا امریکایي ټوپکې، ډیسي ټوپونه او هوارونه چا در کړي؟ رښتیا ووایه! کله دې په دې فکر کړی چې ستا په سر او ملاتړ دا په هوا کې جېټ، ډرون او څرخي طیارې د چا دي چې ستا په مقابل کې د الله د لارې اتلان بمباروي؟ تا ته دا رینجرې، ایمبي موټرې او نور امکانات چا ډالۍ کړي؟ ته خو په دې هم فکر وکړه که نه؟ هو! نو اوس دا راته ووایه چې سره د دومره امکاناتو، تجهیزاتو، اسلحو، جهازونو، توپونو ولې په تش لاس د ګوتو په شمېر د اسلامي خلافت په مجاهدینو نه شئ بریالي کېدلی او هر ځای مو تړې په مړو ډکې وي؟ په علت یې پوهېږې؟ غوږ شه! زه یې درته وایم. تا سره د امریکا او اوباما مرسته ده خو دوی سره د خپل پاک الله مرسته ده ته په خپل سر د امریکايي جیټ او ډرون په درزار ډاډه یې خو دوی په خپل سر د الله تبارک تعالی له لورې د رااستول شویو وریځو په هیبتیک ډزار مطمئن دي. ای غولېدلیه زلمیه! ستا غټو جنرالانو ډګروالانو هم په دې اعتراف کړې چې د اسلامي خلافت شازلمو سره الهي نصرت دی او دوی له مقابلې عاجز دي نو راشه اوس هم وخت لرې نوره د کفر له مزدورۍ توبه وباسه خپل مرګ او اخرت مه خرابوه یا په کور کښېنه یا بله خواري غریبي پیل کړه او یا هم د الله رب العزت ذات د شریعت د حاکمیت لپاره د اسلامي خلافت د زمرو لیکو ته راشه چې د دنیوي او اخروي ژوند په خوږو موړ شي ځکه چې جهاد یې مقدس عمل دی او دا چې په هغه شرایطو باندې برابر سرته ورسېږي چې کوم د یو مجاهد لپاره په شریعت کې ټاکل شوي دی بیا نتیجه ورکوي د دې وجې نه د اسلامي خلافت مجاهدین اوس په یو ناشنا او عجیب حالت کې ای د خلافت مجاهده! نن ستا هره شېبه په مشکلاتو، امتحاناتو، جنګونو او غورځنګونو کې ده. هره شېبه دې د مرګونو د مرګوني حالاتو سره لوبې دي. ستا او د آخرت تر منځ ډېر نری تار دی او هر وخت یې د پرې کېدو امکان شته. داره لحظه د اخرت په درشل کې که دا هر څه د الله تعالی د رضا لپاره وکړې نو هره شېبه او هره شپه او هره ورځ دې ستر عبادت شمېرل کېږي نو باید د دې سپېڅلي عبادت لپاره هره ورځ او هر ساعت خپل نیت تازه کړي ځکه معلومه نه ده چې ستا د اخرت فیصله به کله کېږي او کله به خپل قیمتي روح خپل خالق او مالک ته سپاري. نو تر هر څه د مخه باید هر مجاهد خپل نیت صفا کړي او خپله ټوله قرباني یوازې د خپل رب د رضا لپاره وګرځوي. اخلاص دې ته ویل کېږي چې د خپل جهاد، هجرت، عبادت او هر حرکت مقصد یوازې د الله رب العالمین رضا وګرځوي. ځان ښودنه یعنې ریا، شهرت، د خلکو خوشحالول، غنیمت او دنیوي امتیازات لاس ته راوړل دا دې باید مقصد نه وي، ځکه ریا د انسان ټول اعمال بربادوي، بلکې په جهنم کې تر ټولو لومړی ریاکار مجاهد غورځول کېږي. له اولې ورځې نه داسې نیت وکړه چې زه د اعلا د کلمت الله لپاره جهاد کوم. او زه به د ټولو کفري هېوادونو او ټولو کفري قوانینو د لمنځه وړلو لپاره او د اسلامي خلافت د قایمولو لپاره جهاد کوم. ته دا نیت وکړه چې زه د ټولو مظلومو، محکومو، محبوسو، مجبورو مسلمانانو، نارینه وو، زنانه وو، ماشومانو د خلاصون او انتقام لپاره جهاد کوم. جهاد تر ټولو غوره عمل دی او ډېر زیات ثواب لري، کله هم چې له ریاکارۍ وېرېدې نو داسې وګڼه چې له دې اجرونو څخه محرومېږم، په هر عمل کې ځان له اخلاص سره عادت کړه او هر وخت خپل نیت بیا بیا تازه کړه، ځکه صحیح نیت هر ځل ستا درجات اوچتوي. له بدعاتو، خرافاتو، نارواو، حرامو او پرېوتو اخلاقو، عقایدو او اعمالو نه ځان وساتي، د خپلې ژبې، غوږونو، سترګو او لاسونو ساتنه وکړي، د دې لپاره چې په حرامو کې واقع نه شي او رب العلمین ترې ناراضه نه شي. د یوه مجاهد. اخلاق دا باید وپېژندل شي چې دا څه رقمي ای مجاهده څنګه چې ستا لپاره ستا لاره ښکلې او سپېڅلې ده همدارنګه خپل اخلاق او عادات ښکلي او سپېڅلي کړه ښکلي اخلاق درون شخصیت جوړوي ښکلي اخلاق د هر چا په زړه کې ستا لپاره ځای پیدا کوي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو لاروی یې، د هغه اخلاقو او اعمالو ته ځیر شه، ته فکر وکړه د نبي علیه صلات وسلام په ژوند کې هره ورځ په لسګونو کفار او مشرکان ولې په اسلام کې داخلېدل سره له دې چې په کلونو کلونو یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دښمني کړې وه. ایا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوړو او ښایسته اخلاقو وجه نه وه؟ خامخا د نبي علیه صلات وسلام د اخلاقو د وجې نه دغه خلک په اسلام کې داخلېدل ته هم خلکو ته د اخلاقو یوه نمونه جوړه شي عام مسلمانان ځان ته رانږدې کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الخلق کلهم عیال الله واحبکم الی الله من احسن الی عیاله الی عیاله انسانان د الله تعالی مخلوق دی او الله تعالی ته تر ټولو خوښ هغه دی څوک چې د خپلې کورنۍ سره ښېګړه کوي په بل ځای کې نبي علیه السلام فرمایي، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، په تاسې کې ما ته ډېر خوښ هغه څوک دی چې غوره اخلاق ولري. دا د الله تعالی مخلوقات دي، ته د همدوی لپاره د اسلام او شرعي نظام د راوستلو لپاره جنګېږې، د الله تعالی قانون په همدې نافظوې. ته خلک د اسلام او قرآن په لور رابلې، ستا دعوت ته به هم دوی لبیک وایي، نو ایا دوی له تا نه د همداسې ښو اخلاقو تمه ونه کړي؟ ایا له همدوی سره ښه اخلاق ضرور نه دي؟ خامخا له دوی سره که ستا اخلاق ضروري دي، که هغه مسلمانان چې ستا په څنګ کې اوسېږي ستا له اخلاقو خوښ نه شي، نو څه فکر کوې هغه چې ستا له خوا نه ډېر جلا دي او وخت په وخت ستا د دښمنانو له تبلیغاتو هم متاثره کېږي هغوی به ستا دعوت ته لبیک ووایي او یا به در سره یو ځای شي هېڅکله نه آیا ته پوهېږې چې په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی خپل ګرار پیغمبر ته فرمایي وانک لعلی خلق عظیم، ای پیغمبره ته تر ټولو غوره او ښایسته اخلاق لرې، په ښایسته اخلاقو پیدا شوی، په ښایسته اخلاقو رالېږلی شوی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښو اخلاقو نتیجه وه چې ټول صحابه کرام یې په ځان راټول کړي وو او هغوی پرې راټول او ځانونه یې پرې قربانول. الله سبحانه وتعالی ځکه ورته فرمایي، فبما رحمة من الله لنت لهم. نو دی ته عفو وکړه او د الله تعالی نه ورته بخښنه غواړه. الله تعالی خپل ګران پیغمبر ته امر کړی چې د خپلو ملګرو سره نرمي کوه، نو موږ هم باید همدا حکم عملي کړو او له خپلو مسلمانانو وروڼو سره نرمي وکړو، ځکه موږ د الله تعالی په حکم او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په لاره روان یو. که له عامو مسلمانانو سره د نبوي اخلاق وکړل، نو همدې به ستا هر ډول مرستې ته ودرېږي. د نبوي اخلاقو له امله قریش او د عربو د صحرا کوچیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرستې ته ودرېدل. ایا دا خلک چې له کلونو په اسلام کې پاتې شوي او د هر دښمن په مقابل کې جنګونه او قربانۍ ورکړي، که په دوی همغومره کار وشي او پر هماغه منهج وروزل شي، نو ایا ستا مرستندویان به جوړ نه شي؟ ارومرو به جوړېږي. یو ځل بیا بیا به د قربانیو په میدان کې له تا سره اوږه په اوږه ونه جنګېږي. ولې نه؟ دوی د اسلام په غېږه کې رالوی شوي او د اسلام د مینې ولولې یې په زړونو کې اوج ته رسېدلي. دوی د اسلام لپاره هر څه ته تیار دي. خو سالمه او په زړه پورې رهبري غواړي. ای مجاهده! ځان وپېژنه، ته د الله تعالی د دین ګټلو، اوچتولو او یو نړیوال اسلامي خلافت قایمولو لپاره راپاڅېدلی یې، ستا لاره سپېڅلې او مرام دې ډېر اوچت دی. جهاد سپېڅلې لاره ده، مګر سپېڅلي زړونه، پاکه عقیده، لوړ اخلاق، اوچت فکر او کلک اطاعت غواړي. جهاد د اطاعت، استقامت، شجاعت، صبر او پر ځان د هر ډول مشکلاتو زغملو نوم دی. ته هم له جهاد سره ځان برابر کړه، داسې نه چې جهاد د ځان سره برابر کړې، له هر ډول مصیبت او سختۍ وروسته پراخېږي. او اساني راځي، له زندانه وروسته ازادي شته، له محکومیت نه وروسته حاکمیت وي، له مظلومیت نه وروسته انتقام وي، له شهادته وروسته کامیابي وي او له شکست او ماتې څخه وروسته فتوحات وي. ای د الله تعالی د دین سرښندونکیه! که غواړې چې د الله تعالی دین، پر ټوله نړۍ حاکم او قایم شي، نو ظاهر او باطن له اسلامي شریعت سره برابر کړه او په نورو خلکو کې د دې کوښښ وکړه چې څنګه خلک د الله تعالی په دین کې پوره داخل شي، په لمونځ، تلاوت، نوافلو، صدقاتو او د سهار او ماښام اذکارو پابند اوسه. هېڅکله په دې کې غفلت ونه کړي او د اسلام لومړني اساسات، توحید، ولا برا، طاغوت، د جهاد مقاصد او نور شرعي ضروري مسایل زده کړه، ځکه ستا د قربانیو، کامیابیو، فتوحاتو د رب العالمین له خوا د مرستې او کومک یوازینی راز همدا دی چې هغوی د غربي قوانینو او نظامونو لپاره جنګېږي او ته د الله سبحانه وتعالی د آسماني قانون د نفاذ لپاره جهاد کوې ته له نورو سره ډېر فرق لري ستا مقاصد اهداف او تګلاره له نورو ډېره جلا ده ته د الله تعالی د دین سرښندونکی او د شیطان له لښکر سره جنګېږي د ټولو طاغوتي، کفري او سیکولر حکومتونو سره ستا جګړه ده، ټوله نړۍ ستا د اسلامي خلافت د راپرځولو لپاره یو شوې او داسې ډېر غرب ځپلي، بې دینه، په نامه ډلې ټپلې تنظیمونه، ناپوهه مسلمانان او د الله تعالی دښمنان د دوی په صف کې ولاړ دي. ای مجاهده! پام کوه چې د کفارو په دې دسیسو او پلانونو ونه غولېږې. د صلیبیانو او د هغوی د روزل شویو، افغاني، پاکستاني، ایراني او نورو مزدورانو په بدنامولو غمجن نه شي، د نړۍ ټولې کفري او غربي ادارې خپل ټول ادارو خپل ټول امکانات، ارګانونه، رسنیزې شبکې، موسسې، رادیوګانې او تلویزیونونه د دې لپاره ګمارلي چې ستا سپېڅلې څېره خلکو ته دروغجنه او ستا مورال ټیټ معرفي کړي. کله درته سخت دریځ او ترهګر وي، کله دې له تمدنه وروسته پاتې او کله دې د تعلیم او ترقۍ دښمن بولي او کله دې د نړیوال کفري امن لپاره لوی خطر ګڼي، مګر که دوی هر څه ووایي، ته د حق په کاروان کې مل یې، که په کاروان پسې هر څوک هر څه ووایي، کاروان هېڅکله ورته نه ودرېږي، دا ستا د حقانیت نښه ده چې د نړۍ ټول کفار ستا په خلاف یو شوي دي، ځکه دوی ښه پوهېږي چې دا هماغه خلافت دی چې اته سوه کاله یې په اندلس کې زموږ واکمني کړې او دا هماغه لښکر دی چې یو وار بیا به له شام، عراق او خراسانه تر بیت المقدس، اروپا، امریکا، چین او روسیې پورې ورسېږي. الحمدلله د خلافت کاروان ورځ تر بلې پر مخ روان دی، هېڅکله پر شا تګ نه مني، ته هم د دې کاروان یو جز یې، له خپلې دې سپېڅلې لارې پر شا نه شې، سستي ونه کړې، کم همته نه شې، زړه تنګ نه کړې، قدم دې پیاوړی کړه، همت دې لوړ کړه او ډاډمن اوسېږه، ان شاء الله تعالی د الله تعالی مرسته نږدې ده، دې خبرې ته ښه ځیر شه. چې د دښمن په وړاندې هره ستونزه ستا لپاره د کامیابۍ کیلي ده او ستا د هر ملګري زخم او شهادت ستا لپاره د فتوحاتو دروازه ده هېڅکله د جهاد په لاره کې سختي د ملګرو زخم او شهادت او خپل تکلیفونه پر ځان بوج نه کړې او نه دې د جهاد په لاره کې حوصله راټیټه کړې ای مجاهده آیا پر دې تجارت خوښ نه چې خلک د دنیا ګټلو لپاره مصروف دي او ته د رب العالمين د دين په ګټلو مصروف يې، خلک خپله دنيا ودانوي او ته خپل آخرت ودانوې، اې د الله رب العالمين په دين مينه! ايا پوهېږې چې ټوله نړۍ ستا ننداره کوي، تا ته ځير دي، ځنې يې ستا د فتح لپاره سترګې په لاره دي او ځنې نور بيا ستا د خلافت پر ضد لکه غرونه غټ غټ پلانونه جوړوي، په دې فکر چې ستا او ستا خلافت له منځه يوسي. پام کوه چې داسې کوم کار در څخه ونه شي چې ټول صف ستا د عمل له وجې بدنام شي او د مجاهدینو پر مخ تور داغ پاتې شي په خپل عبادت کې هېڅکله سستي مه کوه چې د الله تعالی د مرستې دروازې دې پر مخ هر وخت خلاصې وي هېڅکله د الله تعالی نافرماني مه کوه چې د الله تعالی مرسته درنه کټ نه شي ای مجاهده وروره! د الله تعالی په لاره کې له غدر نه ځان وساته، دا د مجاهد له صفاتو څخه نه ده چې د یو څو روپو له امله تر ټولو قیمتي بدله له لاسه ورکړي. پام کوه! هر ډول دوکې او خیانت نه ځان وژغوره، هغه که په غنیمت کې غدر وي، یا په بیت المال او یا د سپارل شوي مسؤلیت په ادا کې سستي وي، دا ټول د رب العالمین د قهر او عذاب سبب دی، د ډېر لږ مال، متاع او دنیوي سامان له امله دې خپله قرباني او تر هر څه قېمتي جهاد له خاورو سره خاورې نه کړي، په آخرت کې به په غدارو او خاینو آمرانو مجاهدینو جهنم ګرمول کېږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي، شراک من نار او شراکان من نار. د غنیمت نه غلا شوی شی که هغه یو د بوټ څپلۍ تسمه وي یا دوه وي نو دا یو یا دوه د اور تسمې دي پام کوه چې هېڅکله د امیر له اجازې پرته د بیتالمال او یا غنیمت نه څه وانخلې او نه هم د په درسپارل شوي مسؤلیت کې سستي وکړي لږ په ځان سختي تېره کړه چې د جهنم له اوره به خلاص شي جزاکم الله خیرا ته خبر یې چې د دې نظام د قیام لپاره څومره وینې تویې شوي، څومره میندې بورې شوي او څومره اولادونه بې پلاره او څومره مېرمنې لا تر اوسه د خپل شهید خاوند د راتلو په تمه دي؟ ای د اسلامي نظام دښمنه! ته پوهېږې چې د دې خلافت د لیدو په ارمان څومره سترګې خاورې شوي او د راتګ لپاره یې په دعاګانو او ژړاګانو څومره اوښکې تویې شوي؟ او د دې رحمت د قیام لپاره څومره خولې بهېدلې دي، ته په دې نه پوهېږې؟ دا خو لا څه چې ته خپل ځان هم نه پېژنې او د خپل ژوند په هدف هم نه یې خبر. تا کله هم د ځان په اړه فکر کړی چې ته له څه شي پیدا یې، چا پیدا کړی یې او تا ته دا قوت او ځواني چا درکړې؟ نو ته لومړی د دې ټولو پوښتنو په ځواب فکر وکړه او بیا په خپل کار هم نظر واچوه، چې ته اوس د کوم ذات د نظام په مقابل کې ولاړ یې؟ د هماغه رب د نظام په مقابل کې چې ته یې له یو څاڅکي اوبو جوړ کړې؟ بیا یې د مور په ګېډه کې ستا پالنه وکړه، بیا یې د مور په زړه کې ستا مینه واچوله، شپه او ورځ یې ستا په خدمت تېره کړه او د هماغه ذات د شریعت د قیام په مخنیوي کې خولې تویوې چې تا ته یې د ګرځېدو قوت درکړ، ته یې ځوان کړې، په څو تنو کې یاد کړې. ته اوس د خپل خالق شکرې په دې شکل ادا کوې چې د هماغه ذات په درکړي قوت ټوپک راپورته کوې او د خپل حاکم د رالېږل شوي شرعي نظام په مقابل کې خپل هماغه قوت استعمالوې. خو ته دې په دې خبر اوسې چې ته د اسلامي خلافت د قیام مخه نه شې نیولی. ځکه زموږ خوږ پېغمبر موږ ته د قیام زېری راکړی. ستا مثال یوازې د هغه کربوړي په څېر دی چې کله کفارو ابراهیم علیه السلام اور ته واچوه، ده ورته پوکی کاوه. ته نور هېڅ هم نه شې کولی، یوازې خپل ځان د جهنم اور ته غورځوې. ته له خپل ځان سره دښمني کوې، خو ته دې په دې خبر یې چې ستا مهربان رب اوس هم په تا څومره مهربانه دی او اوس هم ستا په توبه څومره خوشحالېږي. راشه او له هغه ذاته بخښنه وغواړه چې ستا په پښېمانۍ او توبه دومره خوشحالېږي لکه ته چې په یوه لویه بې سر و سامانه دښته کې روان یې او د دمې په خاطر په یو ځای کې ډډه واچوې ویده شې ستا خوراک او څښاک په یوه سورلۍ به له تا سره وي. خو کله چې بېرته راویښ شي، وږی او تږی یې د سترګو په غړولو پوه شي چې سوارلي دې ورکه شوې ده. په دې یقیني شي چې مرګ دې په همدې ځای کې راغی. له ډېرې پرېشانۍ دې بېرته سترګې ورشي، خو کله چې سترګې وغړوې، هماغه سورلي دې له خوراک او څښاک سره بېرته له تا سره ولاړه وي، ته به څومره خوشاله شې؟ ستا رب له دې هم ډېر ستا په توبه خوشالېږي. خو ګوره ستا قوي رب له تا نه ډېر قوي قوي خلک ډېر په اسانه هلاک کړي. ته د نمرود په څېر قوي نه يې، هغه يې په ګوډ مياشې وواژه. خو تا ته چې صبر کوي نو په دې خاطر چې ګوندې دا جاهل په خپل جهل پوه شي او ترې توبه وباسي. نو ای ناپوه او غافل انسانه! ولې د خپل رب له مهربانۍ او شفقته ګټه نه اخلې؟ ته اوس هم د خپل پروردګار د رضا کولو موقع لرې. او اوس هم د جهنم لاره پرېښودلای شې او د جنت لاره نېولای شې، نو هله ژر کوه چې دا وخت له لاسه ورنه کړې. راشه خپل ځان قیمتي کړه، خپل رب ته توبه وباسه، په ژوند هېڅ اعتبار نه شته، هله په خپل پاتې څو کلن لږ عمر دې د اخرت ازلي او تلپاتې ژوند ښکلی کړه او د خپل رب د رالېږل شوي نظام د قیام په لار کې په خپل مال او ځان مبارزه وکړه. چې تربیت کړی دی یهودو صلیبیانو مرګ د خلافت په دښمنانو مرګ د خلافت په دښمنانو موږ د الله رب العالمین نه په دې باندې راځي موږ داسې صف کې نن ولاړ چې هغه پاک او صاف صف دی هغه خلک چې د غرب او امریکا څخه د پیسو په اخستلو سره اسلامي خلافت او د اسلامي خلافت په مجاهدینو پسې زهرجن تبلیغات او پروپاګانډې کوي او د خپلې خېټې د ډکولو لپاره ځان تر کفره رسوي انشاالله ډېر ژر ده چې د خلافت اسلامي د مجاهدینو د ټوپک مرمۍ به یې سینې چاڼ چاڼ کړي او د هلاکت کندې ته به یې ورسوي د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! دا و زموږ د نن شپې نشرات چې تاسې واورېدل، په دې هیله یو چې ستاسې به د خوښې وړ ګرځېدلي وي. قدرمنو اورېدونکو! په راتلونکو شپو کې زموږ نور نشرات مه هېروئ، تر هغې د الله په امان، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.